درود شریف وای صدر محترم او زما محترم او مشران او کشران منمخ کې زما د دوه محترمو تقریر تاسو واورید د وخت د تقاضا مناسب عزیزان ما بیگا جهانگیر پورا کې تقریر کړو او بیا مې دا خیالو چې اخر شپو کې بچرته یو شپه بیا کوم خدانن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوسه غلې تیرې دنه ا سړی او چې په لار بتلو چرته اخ ټوخ به وک نو خپل محبوب سره به ملاقات او شاد کور مالک ورته وی ک بیا دې دل تاخ ټوخ وکنو وجنو دې نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زور اورو د زور وبشي نن مې آشنا په کوسه غلې تیرې ده زما دي ځانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کول نه شم اقرا بسم ربک الذی خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دی چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چې لای وکړه نو عمر سلوخت کاله پوره شي د خدای عادت دا ده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلوخ کاله پس باور کول د کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسی بلوغ دی او یو دماغي بلوغ جنسی بلوغ پنځل شپارس کال پس وشي او د عقل بلوغ سلويخ کال پس کی ما خبره پوښی پیغمبري په سلويخ کال پس ولې الله ور کولا زکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکی به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو عرش نابالغ دی انسانان څکه عرش نابالغ عزیزان عرض میں داو چې غار حرا کې کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی سلویخ کالا جبريل راغه اوس جبريل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحي څه ته وایي اوس پتاسو کې 99% خلق دا چې ناس دي چې په 16 15 ډو پويږي سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حرا ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوک ده بوراق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر دی خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي بوراق النبی براق النبی دا غ براق ته چې پیغمبر په معراج ته تر براق لیدلې چا دی تاسو خیال نو زمار داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي پیغمبر سلویخ کالا عمر چې په کوم ورس پورا شنو جبريل را د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلی راوړ پیغمبر ته وی اقرا بسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن زه دانشم لسته زه پړه و نه بیا ورته جبريل وای اقرا دا ولولا او ما نه بقارئ بیا ورته جبريل وای اقرا بسم ربک الذی خلق ما نه بقارئ جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جخت کا سمرا انوار او تجلیات چې دا الله نه وروړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک اهلیت او استعداد د لستوې پکې پیدا کړ ورته اقرا بسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی دا رنبنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلې دل شو رنبنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزان خو ده طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یک سوی کې نو په دې hebat راش پیغمبر باندې hebat راغی او کور تراغ دغه وخت کې د دې بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها څوک وا بی بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته وای چې زملونی ما په کپڑو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله ای بی بی زه چرته وفات نشم حضرت خدیجه ورته وای چې اے محمد گبراوی گما ستا د هر ادانا دا چې معلومیږي چې الله به تا نه سډیر لوی کار اخلي ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي الله ستاسو د هلاکت اراده نه ده بی بی ام دا وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبره وکړي چې دا ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي خزه دیتا وای بی بی دیتا وای وزیر اعظم د کور دیتا وای په حالت د اسلام کې نه ده او خبره د څه کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفش نو زما دي ځان ورز مې داو چې جناب محمد رسول الله تعالی خپل بیبي دا سه خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه خزه داسې پکار کور داسې پکار باروتو ابو بکر صدیق په مخاورغه و صدیقان نن ما تخدای نبوت راک صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو اولنه سره عزیزانو شروع شو خلق ته پته ولګی دا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خو د یو خدای دعوت خلق ته ورکي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وایي خلق خلاف خلاف شو په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو او عمر فاروق کم پکیو وواورا منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ور کوي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسې دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به اړه پتی کی کیا شم چې د رسول الله سر په کټم بلې راو توره راويسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای دې په غوسه ویلار پرې دا هغه شمه چې تاسو یې پتنګان یې ما پلا تو منات قسم خورلې ده کور تا لور شه د کور حال والا کور ته په منډه راغې دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دا یات وای تو نور مې موان رباس تړې وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا وی وای و عمر کز دی وهلم ته مرور و او زدی خور ما د دنیا دستور دا دی چې خرونه پاسي خويندې وهي فکر نشته اے عمر استاو زما په منځ کې ترن نه پورې ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن نه بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق شو نن مسلمان شوی خور عمر غوندې رور تداسي راشه زمونږ د خو خویندو میندو حال وګوره نن مسلمانه شوي او ورته چې تر نن پورې ستا او زما په منځ کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن نه بعد ستا او زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق شو اے عمران ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کبي کیس کړی عمر دا سی ولارو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خور د غریوان نه ونیوه ورته له خورې استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې دا سه کلام به لکه قران چې دا سه مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ځان چا خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے الله د اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا الله یا ابو جهل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا ابو جهل لعین ته پته ولګی دا چې عمر بجای د پیغمبر د سر په کولو خو مسلمان شو عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور اور سره دا جواب یو د مکه لوی لو سردارانو لوی لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو څومره کوشش مې چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو پلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کې سټه به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي خزدا ماشومه پغې کې نیولې د امیر المؤمنین تراله ورته څه وای وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشه حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي کمیس کې خو په من دراغه بیبي وه څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبره دا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دین مخ کې ته پويګا او ستا خدای دی پويږي الله عمر راغ ورته بیبي خدای پامان تزا کور تراغ چې کور تراغه زوی روټه خوړه چې روټه خوړاوه بابا ولی پریشان غوندي عمر فاروق ورته وای بچی روټه یو خو په مړه خېټان ما تدا سي معلوميږي چې ستانه نخيري روټه د زما په کور کې زوی ته وی روټه خوړه او را روانه کولاس نیونی و بار روس ورته وی چې تا پلانه خزه سره زنا کړی دا هغه وی چاو پلاره کړی مې دا ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړی ویل یو می زنا کړی دا هغه جرم می کړی دی دویم جرم د دروغ ولی وکم دروغ ولی وای رمخ کې شه مسجد نبوي ته راوست دا مې دې پورې وی چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه دی جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای دی په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد راوغختو ورته چې جلادان ما په د قران د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی د لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دی پويږي وهي به صد به وهي وبکی څوک سم به وای دوره وحل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران را له عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډیر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم واورئ زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسروي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم به سزا بوکتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی د आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګي او براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خو سوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی دا الله د حکم په مخ کې د ستاغوند لکونه زامن قربان شي اتیا دوری ولګې دي شل پاتې دي که شل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نستا او بابا په حوض کو سر د محمد رسول الله د لاسوي سلمہ دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلق ته جزئی تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفه ونکړه زوی ته ودرې دوی ورته بچیا کمر شوي چې خپل ځامن مې په باندې قربان کړ ایمان دې ته وایي ایمان پامارت کې دې ته وایي نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف وو جواب به زور بار وته د خار نه بار وته یوازې نیمه شپه ده او یواز د خار نه بار ووت سګوري چې یو سړی داسته د جونګړې په خوا کې او جاړي جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اول جاړي اسړی ورته دا سی او کته وې زکا کا لار لنډا وس د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې سره کې خو زلار وا عمر فاروق ورته وې چې جاړې ولي کې دیشي چې تا تدا سي تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس اسړی تدا سپتا د جدا امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وای چې په دې جونګړه کې مې دننه خزه دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچا پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزه شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واسطه او نه مې د داینې واسطه نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې خزې خدمت وکړي نو جاړم زکه چې اسی نه چې چرته مړل شي الله حضرت عمر وستا خزې ته د خدمتګاری ضرورت ته ویله وې یو منټ په یو منډه کور ترا او خپل خزه را پاسول خزه را پاسول څه چل دی ویاله بی بی زر کوا په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې در ته کولاو کړی دي د داسې لوی خدمت موقع در ته پلاس دروسته ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا شي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راواغست او عمر مخ کې او خزای ورپسې او په دې مېرو کې منډي وای عمر چې ورسېد د غریب جونګړې ته بی بی چې دنه نکول نو لاس نه ونیوا ورته وی او بی بی استاد د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د خزه داسې خدمت وکړه چې د خپل خور او یاد مور وی بی بی دنه لاره عمرم بار پزمکه غ مسافر سره کېنا ډېر سات تیر چې وخت تیر شو نو بی بی دننه د عمر فاروق आवाज چې یا امیر المؤمنین مبارک شورار دې پیدا شو مبارک شا وراره دې پیدا شو ابار چې کوم غریب سړی ناس په هغه پرېک دې دوه چې دا امیر المؤمنین دی خزم دننه په لړزان شو چې بار امیر المؤمنین ما تراغله او داد امیر المؤمنین خزه زما دومره خدمت وکړو خزه او خاون باندې لړزاو لګي د خزه ایمان تا وګوره چې د مزدور بچی تا د میړه وراره وي او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چلو کړه خدای زکایم چې ځان خاورې غنم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه داوا وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پر ډاله غرزولې ده مجسټریټ سمن واستولو پامیر المومنین پسې چې عدالت ته پیش شه امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناسته او امیر المؤمنین ولاړ دی و حضرت عباس پتا داوا کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده جواب وکا حضرت عباس ته وی چې واستوایا حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرنا لما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو کده دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وې عمر استا حق نشته چاته وغورځي حضرت عمر ته عدالت وکړ چې پرناله بلګې او یا به سزا درکاو ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم عدالت ورته وی چې ته وک وې دا پر ناله چې زما د محبوب په حکم لګې دلې وا نو سزا ادا دا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پر ناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس پوګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا عادل او انصاف دی ته وای کته واقع د ملک سربرای نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي نیمه شپه ده یو کور کې بڼبڼ کیږي غوګه ورته ونی چې غوګه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته دا اسمان ته ګوري او جاری او د خاون درمان کوي په کور نه خاو کړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل وې صاحب زما خاون تا غزا تاسو ته وې څومره موده وشوه یو کال وشو عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا زم عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاون نه نو دا گزاره کولې شي نو بیبي ورته وی چې سلور میاشتې نهایت شپږ میاشتې دومره پورې د خزه وخت تیرې دی شي حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فورا به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړي بیا او بیبي بی ته وي چې نن سبا بستا خاون واپس سپیشل سره ورپسې ولېګلو او د بهادي جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست یو غریبې خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازې تکې خو چې دې کې اسې نه چې څوک فریاد کوي سبب ما نه خدای تفوس کوي یو کور ده د مور او لور پکې جګړه ده مور یې پایو کې وبو اچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو نه چو مور ورته وی عمر نیمه شپه د چرته ودو په پروتي لوري وی مور خبره ټیک کې عمر به ودو پروتي خدا عمر خدای خو ود نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم اغویمنا او د خلکو پړه کې د هغه یری دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغې وی یو حکیم را ولما اسرا کړ پاسور شو یو لوري کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او ځه واپس وی ولی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څو خوراغلیم ندی څه خبر و بس وفات شو و ما به پوهه و دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړی د کوم امیر چې پزله کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګر ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو نو ځنګل ته وی او ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لار زو د لار خالی کړي صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولي ده چې د ځنګل نه تختیده او مونږ له لار پرې خو عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې ده کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې دغه دریاب ته چې ورو غورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو عمر وې خاغ دو ګوتی چټي ولیکل دی ویلیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه مورخین قسم خوري چې دا چټه دریاب تواچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړی د ترنه نه بیا نه دی وچت د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د زنګل زمری تیریږي زنګل زمری عمر خو ډیر لوی سره نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا مې دوست دی او دا چې قسم مې خوړلې دی چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شي سره راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وجدا چې قسم مې خوړلې چې خبرې بده یو حین در سره نه کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکوه ځه سړی لیونی شو حضرت عمر ته راغی چې تبا شم ابوبکر راته دا ووې عثمان راته دا ووې او والله لا اکلم معك حینا دا قسم مې خوړلې څوک هغه تر ماخامه ور سره مکه و بیا کوا ځه سړی خیال کو چې راشه رسول الله نه تاسو کا کده ما خام نم لګه ما مل لنډ شي زکه چې دوست دوست خو ډیر ظالم شي کا زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوري کنه را بشي او کال پس هغه ورته عزت یار په دې دنز کشتا بکړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې تر کالا بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی یا رسول الله قسم می خړلو ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ورو غړه دا درې وړه تپوس دی وکړو چې الکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې واره راوخته حضور علی السلام ورته مسکه مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلويخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته جما سره دلیل د خدای قران نو ما ځکه وی چې حين نه دی قسم خوړلې ده او دی حين نه مراد سلويخ کال دی نو ما ځکه وی چې سلويخ کال خبره مکه پیغمبرو فرمایل ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه هغه ما سره دلیل هم دی قران دی ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پوري نو الہین دی حین تر مرګ پوري وخت مراد دے نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه تم ټیک وې حضرت عثمان ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی وای و الله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی د الله لره په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې دی حين نه د سار نه تر ماخامه پر وخت مراد ده نو ما ځکوي چې تر ماخامه خبره مکو بیا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زما چې زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکو بیا کو قران کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه په خدای قسم هغه عجایبات به پکې روزي چې دې د پاره بیا ذوق پکا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کې سټه به هم تاسو را د دې دکان نه تر لاسه کې دی شي خوب د ارچا دروغ کې دی شي لیکن خوب د پیغمبر چې دی دا چر دروغ نه زکه چې د پیغمبر خوب چې ده هغه وحی وی د الله د طرف نو کوم شی چې وحی وی هغه شی دروغ نشي دینه سیوا د تعبیر رویا قانون دا دی چې مړې په خوب کې وګوري صدر توي او څنګه وګوري نو چون کې هغه په عالم حق کې ده او مړې دروغ نه وایي نو چې څه دې لیدلي او څه درته ویلي آ بالکل رښتیا دي ما په خبرو پوهېږئ خبرې دوه درې جمعو نه لږې ګرانې شوي غوندې دي او زه کوشش کوم چې خدای پاک تاسو پې پوه کړي نمړې چې ده دا وی په عالم حق کې چې څو وای آرش کیای د مړی خبره تا دروغ نشوي لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کال پس یو صحابي په خوب کې ولید نو صحابي وای چې په عمر جمع او خلی را روانه نو ما ورته وی چې عمر څو شو در سره وراته وی صاحب پښتنه مکوا کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زب هلاک ما د خپل زندګۍ حساب نن نوزګار نو صحابي چې سار را پاسې د نو ډېر او جړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل زندګۍ حساب په یو کال کې خدای تور کو نو چې مونږ سره بچا ایمان دې ته وي دابیر المؤمنین لې بلش په بیا ګرځي لګیا دی د یو ونی لاندې یو خزه پرته ده کټوي ایخه ده په غریبان دی کانی پکې چولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او په جړا شي دا د کټوه کې سم سیو لړي کړ کړ کړ आवाज وشي بیا با کومان چپ شي ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه بی بی دا څه دي دا وله ورته رضا زا ظالم د درد بند زړه ولې درد وي عمر فاروق ورته وی بی بی والله کتر غلار شم چې تر سو دی حلوی لینوی ورته وی به جهنم منی ویل نزن خبر واور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورز د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی اخذ ورته وی چې بچی خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي وله وې زما سکار دې چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټک یو مان تپوسو کی چې تا تس تکلیف دی عمر فاروق تا چې دغه بډای دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ور رسیدو نره باران وا بډای مود شوی وا اور امړو ماشومان مودو اوړې واغګل امیر المؤمنین په خپل روټای په خې کړې په خپل په خې کړې بډای مرا پاسولا او ماشومان دا وجه وجه عمر مړ کېده نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دی خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې څه راته و نه وای یو خدای اوس خو تا دوه ورځې مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علی السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سرا کوم خو چې سرا ته و نه وای خالی می پرېګ دې دا د عمر وینا و عزیزانو چې ورکا ا بډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي دا د عمر ایمان حدیث الله عمر فاروق په چړو واله شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخ کله کېدو ول بچیا خبره واره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ده لک سات پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وایم یو حدیث واه د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په دسه وخت کې ام حدیث په چړو والے دے ویني تی بیگی سات پس وفات کی تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمی سے ډیر خیرنو نو بیبی ته ولا وی چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي بی ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو وروا وندم ته شه چې دا خبره بیبي بی وکړه نو عمر فاروق صحابي ته نو زما په دې مخ باندې خاورې ومږئ زما دا مخ په خاورو خړ کړي چې خدای له خړ مخ لار شم نو بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي خلک دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بسترك الجميل